ارکان دي یو کفر دی انکار دی په اطاعت د غیر الله باندې او دویم ایمان دی په الله سبحانه وتعالی باندې مسله دې حتی رسېدلې وه چې طاغوت څه شي ته وایي نو محترمو طاغوت دا د عربۍ لفظ دی په عربۍ کښې طاغوت د طغیا دی الله سبحانه وتعالی وایي لما طغى الماء کله چې د حد نه واوړېدلې اوبه او د هغه بندګي کېږي او هغه پرې راضي د هغه تابعداري کېږي د قرآن او سنت په خلاف او هغه پرې راضي او هغه څوک چې په ګناه کې د هغه خبره منلی کېږي نو وایي دا طاغوت دی د دې وجې نه فرعونیانو ته عادیانو ته طاغوتیان ویلی شوي ځکه چې په کفر کښې د هغوی اطاعت کېده امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وایي طاغوت لفظ وایي عام دی هر هغه چا ته ویلی کېږي چې بغیر د الله نه بندګي کېږي شیخ عبدالله بن عبدالرحمن ابابطین رحمه الله وایي طاغوت ټول هر هغه چا ته شامل دی چې د الله تعالی نه سوای بندګي کېږي دارنګې کاهن او ساحر او دارنګې بتان او د هغو مریدان قبر پرستان دا ټول په کې وایي داخل دي په طاغوت کې شیخ الاسلام بن سحمان رحمه الله وایي طاغوت په باره کې وایي د سلفو صالحینو ډېر عبارتونه دي خو امام ابن قیم رحمه الله عبارت وایي داسې دی چې ډېر جامع دی چې هغه وایي الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده طاغوت هر هغه چا ته ویلی کېږي او هر هغه څه ته ویلی کېږي چې تجاوز وکړي په سبب د هغه باندې بنده د خپل حد نه بنده حد دا دی چې د الله سبحانه وتعالی عبادت به کوي او د هغه اطاعت او تابعداري به کوي او د بل چا اطاعت او تابعداري چې کوي نو د هغه په موافقت کښې به یې کوي هغه به ورته امر کړی خو هر هغه څوک چې د الله سبحانه وتعالی په خلاف باندې قوانین جوړوي لکه پارلمانیان شولو دا طاغوتیان دي او دا رؤوس دي او سرونه دي په طاغوتیت کښې څلورم محترمو څوک چې دغه د غیرالله قانون چې انسانانو جوړ کړی دی دغه نافظه لکه بادشاهان شولو وزیران شولو والیان شولو ولسوالان شولو او د قرآن عظیم شان او د سنت او د شریعت په خلاف باندې فیصلې کوي او خلک یې بیا مني دغه کفري فیصلې او هر هغه څوک عوام چې دغه قانون ته بیا فیصلې وړي دا پکې داخل دي جوړونکي یې څرنګې طاغوتیان دي الله سبحانه وتعالی وایي ام لهم شرکاء شرعو لهم من الدین الله وایي د دې طاغوتیانو دپاره د الله سره برخدار په او په هغه چې نازل شوي یې مخکې ستان او په حال دا دی چې دوی ارادې لري چې فیصلې وشي طاغوت غیر الله ته د غیر الله قانون ته او حال دا دی چې دوی ته امر کړی شوی چې دوی کفر وکړي په دغه قانون د غیر الله باندې او حال دا دی چې دوی اراده لري شیطان چې ګمراه کړي دوی لره په ګمراهۍ لرې سره د حق نه نعوذ بالله من ذلک د الله سبحانه وتعالی د عظیم شان قانون په خلاف باندې دغه بیا چې کوم دی خپل قانون جوړ کړي نو دا خلک خارج عن دین الاسلام نعوذ بالله من ذلک او کافر دي نو ټولو مسلمانانو له پکار دي چې هغوی طاغوت وپېژني او طاغوتي نظام او قانون وپېژني قانون را لېږلی دی نو مونږ د الله بندګان دا د الله ځمکه دا د الله نظام باید چې د الله په ځمکه باندې او په ځان باندې نافظ کړو نه د شیطان او د طاغوت نظام او دارنګې د هغې قانون دا یو قسم طاغوتیتو په فیصلو کښې انشاءالله نور اقسام به الله تعالی فرمایي دغه جنت دی موږ یې په خپلو بندګانو کې هغه چا ته ورکوو چې تقوادار وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې اته دروازې دي یوه دروازه پکې ریان نومېږي چې یوازې روژهدار به پرې داخلېږي د جنت ودانۍ د نبي صلی الله علیه وسلم څخه د جنت د ودانیو په اړه پوښتنه وشوه نو هغه وفرمایل یوه خښته د سپینو زرو او بله خښته د سرو زرو او د خښتو نښلوونکې ماده به یې د خوشبو غلیظ کاڼي به وي، ملغلرې به یې یاقوت وي، خاوره به یې زعفران وي، څوک چې ورته ننوت همېشه به خوندونه اخلي، تنګي به پرې نه راځي، همېشه به ژوندي وي، مري به نه، جامې به یې نه زړېږي او نه به یې ځواني ختمېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې یوه داسې ونه ده چې سپور انسان یې په سیوري کې سل کاله مزل هم وکړي نو ترې وبه نه وځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په جنت کې یو د اوبو سمندر دی بل د شهدو بل د شیدو او بل د شرابو او بیا د دغو سمندرونو څخه ویالې را بېلې شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت خېمه به یوه ډډه ملغلره وي لوړوالی به یې په اسمان کې دېرش میله وي په هر یو کونج کې به یې یو اهل اوسېږي چې نور به یې نه ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتیان به تش او دسماتی نه کوي او نه به ډک کوي نه به لاړې توکوي او نه به یې له پوزې اوبه څاڅي ږمنځې به یې د سرو زرو وي او خولۍ به یې مسک وي او په مجمر کې به یې الواح انجوش د خوشبو لرګی وي، ښځې به یې حور العین وي، ټول به د یو انسان په قد و قامت کې وي، د خپل پلار آدم علیه السلام په شکل شپېته ګزه به لوړ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د جنتیانو مېرمنې به خپلو مېړونو ته په داسې ښایسته غږ سندرې وایي چې هېچا به هېڅکله نه وي اورېدلي، چې د هغو سندرو څخه دغه برخه هم ده، چې وایي، مونږ غوره او ښایسته یو، د عزتمندو خلکو ښځې یو. دوی به را ته ګوري او سترګې به یې یخې وي. د سندرو بله برخه یې داسې ده. موږ همېشه پاتې کېدونکي یو، مرونه. موږ په امن یو، وېرېږو نه. موږ همېشه د مېړونو سره اوسېږو، سفر نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، په جنت کې یو بازار دی چې جنتیان به ورته هره جمعه راځي، د شمال د لوري څخه به یو باد را والوځي، نو په مخونو او جامو کې به یې خپور شي، بیا به جنتیان نور هم ښکلي او ښایسته شي، کورونو ته به ستانه شي. خلافت غږ خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیز خبرونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن د شنبې خالي ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرشم هجري کال د جمادالاخر پېنځمه نېټه پام ورګرځوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو څه ټکي د موصل په جنوب لویدیځ کې په رافظي سوات ځواکونو درې استشهادي بریدونه شوي د تبقا ښار په شمال کښې د پې کې کۀ مرتدينو په سنګرونو د خلافت غازيانو يرغل کړی. په دجله ولايت کښې د مرتدو پېشمرګانو يوه قرارګاه وسوځول شوه. د صلاح الدين ولايت د مختلفو سيمو څخه رارسېدلي خبرونه بيا وايي چې دلته هم د رافضي لښکريانو په مختلفو قرارګاوو د اسلامي خلافت مجاهدينو بريدونه کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم د لوی الله د مرستې نه وروسته استشهادي ورور ابوسعد المصلاوي تقبله الله خپل بارودي اراده د موصل په جنوب لویدیځ المامون ناحیه کښې د رافظي سوات ملیشو په پنډغال کښې انفجار کړه چې په ترڅ کښې څلور همر ارادې ویجاړې کړې او یو شمېر مرتدین یې مردار کړل په همدغه مهال کښې استشهادي ورور ابوزبیر العجلي الاعلامي او ابوملیحه الکندي تقبلهم الله هم روان شول او خپلې ارادې یې موصل په جنوب وادي حجر ناحیې په اطرافو کې د مرتدینو په پنډغالو انفجار کړي چې په ترڅ کې دوه همر ویجاړ او وسوځېدل او یو شمېر مرتدین مردار شول بل پلو ته د موصل په القیران ناحیه او الکوار کلي کې مسپجنین توپ په واسطه د مرتدینو درې وسله وال مردار او څلور مورچې یې ویجاړې کړی شوې همدا ډول د موصل په شمال لویدیځ کې د القبطه کلي او د موصل په چپې خوا نبي یونس سیمه کې د مرتدینو ځالې په اسپجنین توپ په نښه کړی شوې د الله تعالی نه سوال دی چې ویې دردوي دې سره د موصل په جنوب لوېدیځ المامون ناحیه کې د سوات ملیشو یو رافضي په قناس ښکار کړی شو چې څوارلس نور یې اووړمه ورځ په الطیران او المامون کې په قناس مردار شوي وو ولله الحمد والمنه دقه ولایت ته را ځو په لوی الله د توکل نه وروسته د خلافت غازیانو د اتفقه ښار په شمال په سویدیې کبیره کلي کې د پیکیکه مرتدینو په سنګرونو برید پیل کړ چې سختې نښتې رامنځته شوې او مختلف ډول وسلې پکې وکارېدې چې په پایله کې یو شمېر مرتدین ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول ولله الحمد والمنه او د دجله ولایت څخه را رسېدلي خبرونه وایي د لوی الله په فضل د خلافت یو شمېر غازیانو د مخمور په جنوب ختیځ کراو کلي کښې د مرتدو پېشمرګانو په قرارګاو یرغل تر سره کړ چې په ترڅ کښې قرارګاه وسوځول شوه او یو شمېر مرتدین مردار شول بل پلو ته په همدغه کلي کښې یو فور ایکس فور موټر د ماین د چاودنې ښکار شو چې یو شمېر مرتدین پکې مردار او ټپیان شول همدا ډول د عین بېضه کلي سره نږدې د رافضي لښکریانو یوه قرارګاه د اسمجناین توپ په واسطه په نښه کړای شوه چې مرمۍ یې د الله تعالی په فضل په نښه برابره ولګېده او د حلب ولایت څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي چې د کویرس هوایي ډګر په ختیځ کې په ملعمت الالمعاز ابوجلین او الروزه کلیو کې د نصیري فوځ او رافضي ملیشو سنګرونه په ثقیله وسله او د هاوان په مرمیو په نښه کړای شو الله تعالی نه سوال دی چې پوره یې ودردوي او په جزیره ولایت کې د دفاع ډلګیو په شوه او حجر کلیو کې د رافضي لښکریانو په سنګرونو د مختلف ډوله هوانونو پېنځه پنځوس بریدونه وکړل چې د الله تعالی په فضل سره زیاتره مرمۍ په هدف ولګېدې صلاح الدین ولایت ته راځو چېرته چې د شویرتان والبدریب محمد الموسی کلیو او الاسمده پل سیمو کې د رافضي لښکریانو په قرارګاهو د هوان او مختلف ډوله توغندیو بریدونه ترسره شول چې زیاتره یې په هدف سم ولګېدل الله تعالی نه سوال کوو چې دردېدلي وي فرات ولایت د العابر سیمه چې د رقبه په لویدیځ اویا کیلومترۍ کښې پرته ده د رافضي فوځ سنګرونه د هوان په واسطه په نښه کړی شول او وروستی خبر مو هم د الانبار ولایت څخه دی چېرته چې د اسلامي خلافت مجاهدینو په رقبه ښار کښې د رافضي فوځ او مرتدو صحواتو سنګرونه د درنو توپونو په یو شمېر مرمیو په نښه کړي چې د الله تعالی په فضل سره په نښه ولګېدل دا و د خلافت غږ څخه د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ژباړه، په تاسې کې یو کس تر هغې پورې پوره مؤمن نه شي کېدای چې د مسلمان ورور لپاره هغه څه خوښ نه کړي چې د ځان لپاره یې خوښوي او په بل حدیث کې فرمایي، الدین النصیحة، دین خیرخواهي ده. نو زه الله تعالی ګواه کوم چې زه له تاسې سره د الله تعالی لپاره مینه لرم او زه ستاسې خیرخواه او امانتدار ورور یم. زما خبره واورئ او ښه پرې ځان پوه کړئ، ځکه نن د عمل ورځ ده، حساب نه شته او سبا بیا حساب دی، بیا د عمل لپاره موږ او تاسې ته وخت نه راکول کېږي. ای مسلمانانو! زه ستاسې نه د هغو وروڼو سره غږېږم چې له جهاد نه ناست دي، هغه کسان چې په خپلو سترګو د اسلامي خلافت پر ضد د نړۍ د ټولو عربو او عجمو کفري ملتونو راټولېدل ویني او په خپلو غوږونو یې ټولې کیسې اوري، دوی ښه پوهېږي چې نن ټوله نړۍ د حقیقي اسلام د له مېنځه وړلو او د موحدینو مسلمانانو د ختمولو لپاره لاس په کار ده. تاسې ته وایم چې د دې سترو جنګونو او لویو لویو پېښو پر وړاندې تاسې په کوم موقف کې یاست؟ ایا په همدې راضي یاست چې په کورونو کې د ښځو، ماشومانو او معیوبینو تر څنګ په ارام کښېنئ؟ له لېرې نه د جګړې څارنه کوئ او ګورئ چې بری به د اسلام وي او که د کفر؟ او آیا د هغه انتقام ته مو فکر نه شته؟ ای له جهاد نه ناستو خلکو! تاسې د خپل دین لپاره څه کړي دي؟ تاسې په خپلو سترګو ګورئ چې هره ورځ په هر ځای کې د دې دین پر ضد جګړه روانه ده، څنګه در ته ناسته خوند در کوي؟ حال دا چې ستاسې وروڼه ستاسې د راحت او ارام ژوند لپاره خپلې وینې تویوي، زخمونه ګالي او خپل مالونه او اولادونه یې د قربانۍ میدان ته وړاندې کړي دي، څنګه ارام کولای شئ او مسلمانان وروڼه دې د نړۍ تر ټولو ذلیله خلکو له خوا تعذیبېږي؟ څنګه له خپل اهل سره په نرمه بستره خوب درځي او مسلمانانې خویندې دې د طواغیتو په زندانونو کې د هغوی له ظلم لاندې شپې سبا کوي. یوازې د عراق حالات وګوره چې په خپله یې د عراق د مرتد صفوي حکومت د کورنیو چارو وزارت احصایه درکوي چې د دوی د توري لاندې په زندانونو کښې د اهل سنتو د ښځو شمېره پېنځه زره یو سل دېرش تنو ته رسېږي چې د دې درې زره درې سوه دېرش ښځو سره زنا شوې او د دې جملې نه یې دوولس سوه ښځې له زنا نه حاملې دي او یو سل اتیا یې د اجتماعي زناګانو په نتیجه کښې ووژل شوې نن ورځ تاسې څه عذر لرئ الله تعالی ته به څه ځواب ورکوئ الله سبحانه وتعالی دغه په بغداد، دمشق، حایز، د کابل پل څرخي او د پاکستان په مختلفو ښارونو کښې په سترو زندانونو کښې د باعفته مؤمنو مسلمانو بندیو خویندو پوښتنه وکړي. والله چې دا ټولې خویندې ستاسې نه په سلګونو ځل د خپل قید نه د ازادۍ په اړه مرسته غواړي، چغې وهي چې وا اسلامه! وا معتصمه! ای زما اسلامه! ای زما وروره! ای معتصمه! ای له جهاد نه ناستو خلکو! آیا تاسې ګمان کوئ چې تاسې د جهاد په الهي امر کښې داخل نه یاست؟ ایا ستاسې همدا عقیده ده چې پر تاسې یوازې مجاهدینو ته دعاوې فرض دي او بس او که د مجاهدینو په حق کې یوازې د دعا لاس پورته کړئ ستاسې غاړه به ازاده شي او بس همدا به د دوی نصرت او مدد وي ایا تاسې مسلمانان نه یاست ایا ستاسې کتاب همدا قرآن نه دی یا ستاسې نبي همدا محمد رسول الله صلی وسلم نه دی آیا الله تعالی نه دي ویلي چې کتب علیکم القتال پر تاسې جهاد فرض شوی دی دا کوم قتال دی چې په دې ایات سره الله تعالی پر تاسې فرض کړی دی او کله به دا فرض ادا کوئ که ځواب لرئ ځواب را کړئ آیا د کورونو په کونج کښې ناسته د ښځو سره په نرمو بسترو خوندورو کټونو ویده کېدل درته ستر جهاد ښکاري ستاسې دا ګمان دی چې جهاد به همداسې وي ولې په کتب علیکم الصیام عمل کولی شي او په کتب علیکم القتال یې نه شي کولی آیا ستاسې د الله نه غیر بل اله او معبود شته آیا ستاسې لپاره له قرآن نه غیر بل کتاب شته آیا د دې دښمن دفع کول یوازې د موجوده مجاهدینو ذمهواري ده او بس؟ که تاسې له بشریت نه پورته درجه لرئ، له مجاهدینو سره د هغه دښمن په دفع کولو کښې د جهاد سختۍ نه شئ ګاللی چې څوک له خپل دین څخه وانه وړي، دوی هېڅ بشري ارزښت ته نه قایل کېږي او نسل او فصل یې دواړه له مېنځه وړي. آیا تاسې دا فکر کوئ چې دا دښمن به تاسې له مېنځه یوسي ځکه جهاد ته نه پورته کېږئ؟ نو آیا که په کور کېنئ تاسې د ځان لپاره د نجات کوم ضمانت لرئ؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اې پيغمبره! ته ورته ووایه که تاسې په خپلو کورونو کي یاست الله تعالی به له تاسې نه هغه خلک چې د هغوی لپاره مرګ لیکل شوی دی د خپل مرګ ځایونو ته راوباسي بیا دا کوم اسلامي دولت چې نن په عراق، شام، خراسان او نوره اسلامي نړۍ کښې قایم شوی دی آیا دا یوازې د هغه مجاهدینو دولت دی چې په زرګونو دي او تاسې په میلیونونو مسلمانان یاست؟ آیا دا دولت ستاسې خپل دولت نه دی؟ ولې ستاسې دا الله په ځمکه د الله سبحانه وتعالی د شریعت حاکمیت خوښ نه دی؟ که څنګه دا دولت خپل دولت نه ګڼئ؟ آیا په خپل کور کښې مو په ارام او سکون ویده کېدل خوښ نه دي چې د هېڅ کافر او مرتد له خوا د کومې وېرې او خطر سره مخ نه یاست؟ آیا دا مو خوښه نه ده چې د الله د شریعت په سیوري کښې د اسلامي خلافت د عزت له بیرغ نه لاندې لوړ سرونه په عزت ژوند وکړئ او ازاد وګرځئ؟ آیا دا ټول نعمتونه قیمت نه لري؟ هغه کفارو سره وجنګېږئ چې تاسې ته نږدې دي، په تاسې کې دې سختي وګوري او پوه شئ چې الله تعالی له نېکانو خلکو سره دی. که قرآن کریم ستاسې کتاب وي او ستاسې لپاره راغلی وي، نو بیا یې د دې ټولو آیتونو سره تاسې څه کوئ؟ دا خو ستاسې کتاب دی او دا د اسلام کتاب دی. دا هغه کتاب دی چې نه په کې باطل لپاره ځای شته او نه کوم نقصان لري. د حکیم او حمید ذات له لورې راغلی کتاب دی او تاسې یې د شپې او د ورځې د لوستلو دعوه کوئ. ای له جهاد څخه ناستو خلکو! إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ای مؤمنانو په تاسې څه شوي دي چې کله هم درته وویل شي چې د الله په لاره کښې واوسئ تاسې ځمکې ته درانه شئ ایا تاسې د آخرت پر ځای د دنیا په ژوند خوشحاله یاست د دنیا د ژوند سامان د آخرت مقابل کښې ډېر لږ دی که تاسې جهاد ته ونه وځئ سخت دردوونکی عذاب به در کړي او ستاسې پر ځای به یو بل قوم را ولي او تاسې الله تعالی ته هېڅ ضرر نه شئ ورکولی او الله تعالی پر هر شي قدرت لرونکی دی آیا تاسې د واحد او احد ذات له دې وینا څخه نه وېرېږئ چې فرمایي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين که دې منافقانو جهاد ته د وتلو اراده لرلې نو خامخا به یې ورته څه تیاری نیولی وی فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ته الله له جهاد نه پاتې شوې یوې ډلې ته بېرته راستون کړي نو له تا نه به جهاد ته د وتلو اجازه غواړي ته ورته ووایه تاسې به تر دې وروسته هېڅکله له ما سره جهاد ته نه وځئ او نه به زما په ملګرتیا کښې له کوم دښمن سره جګړې کوئ تاسې اول ځل لپاره له جهاد څخه کېناستو ته خوشحاله شوي یاستئ نو اوس له ناستو خلکو سره کېنئ ایا د هغوی درې صحابه کرامو رضي الله عنهم قصه دې نه ده اورېدلې چې له جهاد څخه پاتې شوي وو د هغو درې کسانو توبه الله تعالی قبوله کړه چې له جهاد څخه پاتې شوي وو په دوی پراخه ځمکه را تنګه شوه زړونه یې تنګ شول او په دې یقین راغی چې د دوی لپاره د الله تعالی څخه د تېښتې او فنا ځای بل نه شته مګر چې هغه ته فنا وروړي که الله تعالی پر دوی اساني راوسته او توفیق یې ورکړ چې توبه وباسي، یقینا الله تعالی توبه قبلوونکی او رحم کوونکی دی. تاسو پوهېږئ چې د دوی ګناه څه وه؟ هغه کوم جرم و چې دوی کړی و، دوی درې واړه له یوې غذا څخه پاتې شوي وو، له یوې غذا څخه او بیا سوچ وکړئ دا صحابه وو، د امت تر ټولو غوره خلک او د نبي صلی الله علیه وسلم سره په نورو غذاګانو کښې وتلي هم وو، که دې ته فکر وکړئ نو له جهاد نه کېناستل په الله تعالی قسم دی چې ډېر دروند جرم دی سپک نه دی په خپل ګرېوان کښې سر ښکته کړئ او له ځان سره مخکې تر دې حساب وکړئ چې له تاسې سره حساب وشي ای له جهاد نه ناستو خلکو موږ خو تاسې ونه لیدلئ چې له مجاهدینو سره مو د جهاد په کوم سنګر کښې مرسته کړې وي نو ولې صلیبیان، سیکولران، شیعه ګان او طواغیت له تاسې سره جګړه کوي؟ ستاسې پر ضد خو جګړه روانه ده، نو تاسې ولې ناست یاست؟ او د دې ټول ذلت سبب څه دی چې تاسې یې لاندې کړي یاستئ؟ د جاهلیت د زمانې خلک سره له دې چې غټ کافر او غټ فاسدیان وو، په داسې ذلت نه راضي کېدل په کوم ذلت چې په دې زمانه کې اسلامي امت راضي شوی دی. هغوی دا نه شوه برداشت کولی چې خپلې لوڼه د دښمن په لاس کې په داسې حال کې وویني چې د هغوی عفت وژني او پاکلمني یې سوځوي. دا منافقان وایي که موږ مدینې ته ستانه شو د مدینې عزتمن خلک به له مدینې نه ذلیل خلک وباسي او عزت خو د الله رسول او د مؤمنانو لپاره دی لیکن منافقان نه پوهېږي آیا د ړانده جاهلیت والا له تاسې نه غوړ او غیرتي وو ای له جهاد نه ناسته وروره که ته ګمان کوي چې زه ګوښه ژوند کوم او شیطان درته په دې خبره دوکه در کوي چې زه د خپلو ماشومانو روزنه کوم او دا جهاد دی او ته د ژوند تېرولو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي او دا هم جهاد دی او ته خلک روزې او دعوتونه کوي او دا هم جهاد دی او داسې نور شیطان تا ته دا وهم در اچوي چې ستا لپاره د وسلې اخېستلو ته هېڅ اړتیا نه شته ځکه ته خو بې وسلې مجاهد یې نو دا صحیح ده چې د جهاد ډېر بابونه دي دا صحیح دی زما ناست ورونو چې تاسې په رباط کښې ژوند کوئ لکن د خپلو ښځو په رباط کښې د خپلو خېټو او شهواتو په رباط کښې د دنیا میني او د مرګ وېرې درانه کړي یاست دا ستاسې حقیقي او واقعي ژوند دی موږ درته په دې کښې څه نه وایو خو همدا واقعي ژوند مو د ذلت سبب ګرځېدلی دی چې تاسې پرې تر اوسه اخته یاست لکه څرنګه چې موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر را کړی دی او هغه رښتیا وایي کله مو چې د عینب بیه شروع کړه د غواګانو لکۍ مو ونیولې په کښت و کر راضي شوئ او جهاد مو پرېښوده الله تعالی به در باندې ذلت مسلط کړي چې تر هغې به درنه دغه ذلت پورته نه شي چې بېرته خپل دین ته نه یاست راستانه شوي، نو په دې پوه شئ چې دا ذلت د وسلې له اخېستلو پرته نه ختمېږي، دا د وینو له تویولو، زخمونو ګاللو او سترو قربانیو پرته نه پورته کېږي. ای له جهاده ناستو خلکو! تاسې د مجاهدینو په جهاد له دې امله عیبونه لګول چې دوی له اردو، پولیسو، اربکیو او شیعهګانو سره جنګېږي. تاسو دغو مرتدینو ته چې مجاهدین ورسره جنګېږي د مسلمانانو نوم ورکوئ، دا په دې خاطر چې د خپل ځان لپاره د جهاد څخه ناسته روا کړئ او خپل ضمیرونو ته ترې ځواب ورکړئ. په الله تعالی قسم چې تاسې په خپلو سترګو ولیدل چې د دغې اردو، فوځ، پولیس، استخباراتو، ایجنسیانو، شیعهګانو او نصایرانو په مسلمانانو څه څه وکړل. ستاسو غوره خلک یې ووژل، ستاسو ناموسونه یې لوټ کړل، ستاسو عزتونه یې پایمال کړل، ستاسو مالونه یې چور کړل، ستاسو کورونه او فصلونه یې وسوځول او د صلیبیانو، مجوسو، سیکولرانو او روسانو سره یې ټلوالې جوړې کړې، تر څو ستاسو دین له پېښه وباسي او ستاسو اخلاق مسخ کړي. د الله تعالی په نوم درنه پوښتنه کوم، ایا اوس هم تاسو د دوی په جنګ کښې شک کوئ؟ بلکې ایا تاسو اوس هم د دغو لعنتیانو په کفر کښې شک کوئ چې په کفر کښې د پراخه دروازو څخه ننوتي دي په الله تعالی قسم موږ د اسلام په لسو واړو نواقضو کښې وکتل او دغه ټول په دې مرتدینو کښې موجود دي او تاسو پرې هم پوه هستئ ای د جهاد څخه ناستو خلکو دغه پولیس اردو فوج روافظ کفار مرتدین او منافقین دي تاسو د علامه یسو او د تاغوت د ملایانو خبره مه اورئ هغه خلک چې د یسو روپو په بدل کښې په مسلمانانو خپل دین ګډوډوي دوی خپل ملایان او پیران د الله تعالی نه پرته په خدایي سره ونیول او مسیح زوی یې د مریم یې هم په خدای سره ونیو او دوی ته امر نه و شوی مګر د دې خبرې چې یوازې د یوه معبود عبادت دې وکړي نشته لایق د بندګۍ مګر یوازې الله تعالی دی الله تعالی د هغه څه نه پاک دی چې دوی ورسره شریکوي تاسو د دغو ناکاره ملایانو خبرې مه منئ ځکه دوی سبا د قیامت په ورځ له تاسو هېڅ دفاع نه شي کولای. تاسو یې دا خبره مه منئ چې دوی وایي د جهاد زمانه ختمه شوې ده، هېڅکله نه! په الله تعالی قسم جهاد خو دا دی اوس اوس پیل شو. د سلمه بن نفیس رضي الله عنه څخه روایت دی وایي زه د رسول الله صلی وسلم سره ناست وم، یو سړي وویل ای د الله رسوله! خلکو اسونه ذلیله کړل او وسلې یې کېښودې، وایي جهاد نه شته، جنګ پای ته ورسېده. نو رسول الله صلی وسلم ورته مخ را واړوه او ورته یې وویل کذبو! الآن الآن جاء القتال دوی دروغ وايي جنګ خو اوس اوس راغی زما د امت یوه ډله به همېشه د حق په ملتیا کښې جنګېږي الله تعالی به ورته د خلکو زړونه کاږه کړي او له همدغه قومونو څخه به ورته رزق ورکړي تر دې چې قیامت قایم او د الله تعالی وعده را شي لاسونو په تندیو کښې د قیامت د ورځې پورې خیر تړل شوی دی ای د جهاد څخه نفس مسلمانانو د الله تعالی نه ووېرېږئ خپل دین ته راستانه شئ ستاسو دین ستاسو جهاد دی دغه دی د جهاد چېغه پورته شوې ده، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ای مؤمنانو! کله چې درته الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو د ژوندون په خاطر اواز وکړي، نو د هغوی غږ ته لبیک ووایاست. ابن عباس رضی الله عنهما وایي، یحییکم یعنې جهاد، تاسو جهاد ته را وګرځوي، را وګرځوي. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، ځان هلاکت ته په خپل لاس مه اچوئ، ځکه په دغه ایت کښې هلاکت جهاد پرېښودل او دنیا کښې مشغوله کېدل دي لکه چې ټول مفسرین وایي ای د جهاد څخه ناستو مسلمانانو! موږ به ستاسو انتظار باسو، موږ به د اسلامي دولت په هر ځای کښې موجودو معسکراتو کښې انتظار باسو، موږ په دې خاطر انتظار باسو چې تاسو د خپل دین مرسته وکړئ او خپل بیرغ پورته کړئ، د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ، موږ انتظار باسو چې تاسو دغه په کور راتلونکی دښمن وتمبوئ او یې دوه نیکیو او غوره پایلو حاصله کړئ. یا فتح کامل وي او یا شهادت که چېرته ژوندي پاتې شوی د عزت ژوند به وي که مړه شوی نو شهیدان به یې نو دغه دې جنت دی چې را نږدې شوی دی ډېر ښایسته دی اوبه یې خوږې دي دغه رومیان دي د دوی عذاب را نږدې شوی په ما لا نظر دی که زه ورسره مخ شوم نو وهم به یې که تاسو جهاد نه کوئ نو بیا خپلو ښځو ته لاره خلاصه کړئ چې جهاد ته ولاړې شي لکه چې ابن قیم رحمه الله د خپلې زمانې خلکو ته وایي ای خلکو د جنګ پل تاو شوی د جهاد چیغه پورته شوې د اسمان دروازې خلاصې دي که تاسو د جنګ شهسواران نه یاست نو بیا ښځو ته لاره خلاصه کړئ چې د دغه جنګ پل وچلوي او تاسو ولاړ شئ د خوشبو مجمر او د رانجو ننجړومي را واخلئ ای د پټکیو او ږیرو درنو اورېدونکو! کله چې د بشریت ستر لارښود، لوی رهبر، پېشوا، امام الاعظم، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په پېغمبرۍ مبعوث شو، دیني مسوولیت او رسالت ته د خدمت لپاره یې هلې ځلې، کوششونه او مبارزه پیل کړه، په دغه وخت او زمان کې کفارو او مشرکانو د هر قسم تبلیغاتو او پروفاګنډو لپاره خپل وس او توان په کار واچوو. چې د نبي صلی الله علیه وسلم په پاک، سپېڅلي او د الله جل جلاله له خوا څخه په راوړل شوي دین باندې انتقاد او نیوکې وکړي او په مختلفو نومونو یې بدنام کړي تر څو هغه خلک چې غوښتل یې د نبي صلی الله علیه وسلم سره ملګري شي متنفر کړي او د خپلو تبلیغاتو او فروفاګنډو ښکار یې وګرځوي. خو بیا هم هغه خلکو چې د نبي صلی الله علیه وسلم سره د ملګرتیا لپاره مینه او لېوالتیا لرله، د دغه تبلیغاتو او پروپاګنډو هېڅ پروا نه کوله، بلکې په ډلو ډلو خلکو به د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته هجرت کولو. درنو اورېدونکو! په اوسنۍ زمانه کې هم ډېر منافقین او د الله د دین دښمنان شته، چې د کامل حق مخه نیسي او د همدې حق د لارې په پلویانو، لارویانو، څښتنانو پسې تبلیغات او فروپاګندې کوي، چې ښه مثال یې د غرب امریکا په لاس جوړې شوې رسنۍ دي. همدا رسنۍ غواړي چې د کفارو او د دوی د زامنو زړونه لاسته راوړي او د مسلمانانو په زړونو کې شک او تردد داخل کړي، خو د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې په څېر اوسنۍ زمانه کې هم ډېر د حق مینه وال او د حق پلټونکي شته. چې د کفري رسنیو یا د چا د غلطو خبرو څخه نه متاثره کېږي، بلکې په خپل جدوجهد او تحقیق سره غواړي چې ځان تر حقه ورسوي. یو هم د دغه اشخاصو له جملې څخه چې په خپل جدوجهد او تحقیق سره یې غوښتل چې ځان تر حقه ورسوي، ښاغلی عثمان صاحب دی. لومړی خو عثمان صاحب ته ښه راغلاست وایم. وجه دا ده چې دېنه مخکې څونه تنظیمونه تېر شوي دي که هغه په پاکستان کې جنګېږي یا په افغانستان کې جنګېږي مثلا امارت وي یا نور تنظیمونه یا قسم قسم تنظیمونه نو د هغې د جهاد مقصود دا چې یو شرعي نظام قایم شي مخ د ځمکه باندې او د الله رب العالمین نظام هغه فعال شي نو د جهاد مقصود هم دا و نو کله چې خلافت راغی زموږ ستاسې مقصد پوره شو نو دا بلکل ما ته دا خبره واضح شوه چې اوس زموږ د جهاد مقصد پوره شوی دی او راشه خلافت سره ودرېږه، خلافت سره بېعت وکړه، ځکه چې دا د قرآن او سنت نظام دی، په مخ د ځمکه باندې نافظ دی. هرکله زما مقصود دا و، زما د جهاد مقصد او غرض دا و چې د الله نظام نافظ شي او هغه تیار نافظ دی، اوس ما ته څه ضرورت دی چې اخو دېخوا لاړ شم، یو بل هغه انسان دی چې هغه دې لپاره جنګېږي د الله ربالعلمین کلمه او د الله ربالقوامت مخ ته ځمکه باندې نازله شي ايا هم فی سبیل الله الله ربالعلمین په لاره کښې صحیح مجاهد کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې من قاتل لتکون کلمة الله العلیا فهو فی سبیل الله کوم انسان چې یې دپاره جنګېږي چې د الله ربالعلمین کلمه او د الله ربالعلمین قانون دا نافظ کړي او د الله ربالعلمین کلمه اوچته شي او سربلنده شي هغه انسان صحیح مجاهد دی والحمدلله د خلافت اسلامي مقصد هم دا دی چې د الله ربالعالمین نظام په مخ د ځمکې باندې نافظ شي او د الله ربالعالمین کلمه اوچته شي او دا واقعتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کښې صحیح جهاد دی نو ځکه الحمدلله خلافت ته راغلو او خلافت سره ودرېږو جزاک الله خیرا عثمان صاحب مخکې خلافت ته له راتګه سره کوم شکونه شبهات موجود او خلکو کوم تهمتونه د خلافت پورې تړل هغه هم دا خبره کوله چې دا ظالمان دي ماشومان وژني، کورو ته ننوځي، کورونه قبضه کوي. نو دغسې دا ظلمونه هغې شروع کړي دي. هغې ویل چې دوی پردي مالونه غصب کوي، پردي مالونه خوري، خلکو سره ظلم کوي، خلکو سره زیاتي کوي، خلک په زوره مجبوروي چې هغه خلافت سره وودرېږي، خلافت سره بیعت وکړي. دا قسمه قسم شکوک شبهات زموږ ذهن کې وو. مثلاً نور شکوه او شبهات د خلکو دا وو، زموږ په ذهن کښې دا شکوه او شبهات وو چې یاره دا خلک چې دي بې ځایه قتلونه کوي، ماشومان وژني، په کورونو باندې خپل بیرغ او خپل جنډه هغه ودروي، نو دا قسمه قسمه خلکو خبرې کولې، شکوک و شبهات زموږ په ذهن کښې هم دا خبرې وې. عثمان صاحب کله چې تاسې خلافت ته راغلئ، هغه شکونه او شبهات مو ختم شول او د خلکو هغه خبرې چې د خلافت پسې تړلې سمې وې که څنګه؟ الحمدالله! موږ چې کله خلافت ته راغلو، د خلافت مجاهدینو موږ کتل، د هغې شبهاتو نه مونږ یو شبه هم ونه لېدله چې دا خلکو کښې موجود دی بلکې الحمدلله دا سب پاک او صاف سب دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پېشنګوی نه یو پېشنګوی وه چې خلافت به یې علی منهاج نبوه د خلکو دا خبره چې دا آی ایس آی او د سي آی خلک دي دا هر یو انسان په دې خبره باندې پوهېږي چې د خلافت جنګ که هغه پاکستاني طاغوت وي که افغاني طاغوت وي که هندوستاني قسمه قسمه هر څومره چې په دنیا کښې طواغیت موجود دي ټولو سره د دوی دا اعلان دی چې هغې سره به مونږ جنګېږو تر دې چې د الله رب العالمین نظام په دې ټولو دنیا باندې را شي جزاک الله عثمان صاحب که دې ته را شو که څوک غواړي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګری شي کوم اسباب دی په اختیار کي یا دی په لاره واچوي چې ان چې دی تر حقه ورسي او کوم اسباب دي ستاسې په نظر باندې چې یو حق پلټونکی یې په اختیار کي دا واقعتا یو ښکاره خبره ده چې د حق د تلاش اسباب هغسې دوه دي قرآن دی بل سنت دی چې انسان قرآن او سنت ته رجوع وکړي اول خپله عقیده برابره کړي ورپسې د رسول الله سم سنت او حدیث وګوري په هغې باندې عمل شروع کړي خصوصا اشرات الساعه د قیامت علامات په هر یو د حدیث کتاب کښې ابواب محدثینو په دې باندې قایم کړی اشراط الساعه هغه وګوري چې د قیامت نښې څه دي ځکه دا اخري زمانه د اخري وخت دی کوم چې رسول الله سم پېشنګوی ورکړې باید چې سر هغه وګوري په هغې ته په خپله پته به ولګېږي زه په حق باندې روان یم که په باطل باندې روان یم کوم انسان چې دا غواړي چې زه حق ته ځان ورسوم باید چې هغه قرآن ته رجوع کړي سنت ته رجوع کړي او د محدثینو کتابونو ته رجوع کړي ورسره اسلام تاریخ وګوري عثمان صاحب ډېر خلک دي چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي په خپل دنیوي ژوند کښې بوخت دي اخرت او ابدي ژوند څه فکر ورسره نشته هغوی ته څه ویل غواړې هغوی ته زما دا پیغام دی چې د غفلت خوب نه دې را پاڅي د غفلت خوب پرېږدي او خپل سستې او دا چې کوم خواهشات دي هغه دې پرېږدي دا کوشش کوي دا څنګه حاصل کړم حلال او حرام ته نه ګوري بلکې د هغې مقصد د هغې کوشش دا دی چې روپۍ وګټم که په حلاله طریقه باندې که په حرامه طریقه باندې نو دا خلکو دا زما ورته پیغام دی چې د غفلت ژوند پرېږدئ بلکې کوم هغه ژوند چې د رسول الله صلی وسلم سیرت سره مطابق ژوند دی موافق ژوند دی هغه هغه په شان د خپل ژوند وګرځوي خپل ځان د غفلت سستي ته لرې کړي دا دنیا واقعتا فاني ده مثلا الله رب العالمین په خپل کتاب کښې فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت څه مطلب هر یو انسان باندې مرګ را ځي نو مرګ در باندې را ځي نو ختمېدونکی که ته ته به هم ختمېږې ستا دنیا دنیا هم درنه پاتې کېږي دغسې بل مقام کښې الله ربالعالمین بلکې زه په دې دا خبره کړې ده چې الله ربالعالمین په ورځ د قیامت خلکو دا خبره به وکړي چې ما تاسو ته ژوند در کړی وخت مې در کړی آیا تاسو دا وخت زما په عبادت کښې تېر کړو دنیا ته دنیا هم ځکه ویل کېږي، د دنیا معنی نږدې ده، نږدې. نږدې څه مطلب؟ چې دا ډېر زر ختمېدونکې ده، هغې نه بس یو عقبه او اخر دا روان دی چې هغه همېشه او باقي. عثمان صاحب په اخر کې د یو حق پلټونکي په حیث باندې راته ووایه چې هغه کسان چې د حق لوري په لټه کې وي، خو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي، اسلامي خاوره د کفارو، مرتدینو او د کفري نظامونو څخه پاکه کړي. د هغو کسانو ته ستاسې پیغام څه دی؟ باید چې ته خپل مال او خپل ژوند د الله په لار کښې استعمال کړې څومره چې ستا وس وي هو دغسې ورو ورو انقلاب به را شي انشاالله په ټول ټوله دنیا باندې خلافت اسلامي او د الله رب القانون به نافظ شي او ستا وس وي رابطه جوړه کړه او خلافت اسلامي ته ځان را ورسوه او هجرت وکړه ځکه چې د هجرت ډېر فضایل راغلي په قرآن سنت کښې مثلا الله رب العالمین فرمایي چې هغه خلک چې زما په لاره کښې هجرت کوي او جهاد کوي نو هغوی لپاره ډېر اجرونه دي او هغوی لپاره ما جنتونه تیار کړي دي نو باید چې اول د عزت کوشش وکړې که دا ستا وس نه وي دا ستا په قدرت او طاقت کښې نه وي نو په خپل ځای کښې کار شروع کړه که دا هم ستا وس نه وي او بېخي معذور انسان یې نو باید چې هغه مسلمانانو په حق کښې دغه شروع کړې الله ربالعالمین نه دعاګانې وغواړې چې الله دغه خلکو له کامیابي او غلبه ورکړه جزاک الله خیرا عثمان صاحب له تا ډېره مننه چې حاضر شوې او مونږ سره مرکه وکړه جزاک الله خیر ډېره مننه د خلافت غږ راډیو د حق لټونکي د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې چې بیا د یو بل مېلمه سره ستاسې درنو چوپړ ته را ځو په لوی الله عزوجل سبحانه وتعالی مو سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مومنو اورېدونکو! دا اوس زموږ د نن شپې نشرات، په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي. ان شاء الله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په الله عز وجل سپارو. هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.